الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرابع أنه لو حدث لحدث إما في ذاته فيصير محلا للحوادث أو في غيره كما ذهب إليه أبو الهزيل من أن تكوين كل جسم قائم به فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه ولا خفاف استحالته غرض د شارح رحمت الله علیه له تعلق د دې شرح نه درې غرض دي اول ذکر کوي تتمه لپاره د ما قبله دویم دی ذکر کوي اختلاف المقام دریم ذکر کوي تمهید لپاره د رستنی متن او د فد سوال کې ما وویلې چې خلاصه د درس هغه مختصر درې خبرې دي یو تتمه د لپاره د ما سبقه دویم دی ذکر کوي اختلاف المقام دریم دی ذکر کوي تمهید لپاره د رستنی متن د فد سوال کوي پروند خبره دارا شروع کړي و چې دغه تکوین د الله رب العزت د پاره صفت ازلی ده نو په دې باندې دلایل را شروع کړیو درې دلایل پرون ذکر کړیو نن د هغه بحث ته تیمه کوي نو د څلرم دلیل بیانوي نو د یای چې دغه تکوین د باری تعالی دا به ازلی وي و الا فیلزم الاستحالات العدیده لكن طالبات فالمقدمه مثله د یای دلیل بیا بنا ده په نمد د قیاس استثنایی رفعی سره نو د یای چې دا ومنه چې تکوین دا ازلی او قدیم ده ولې که دا حادث منې نو لازمیږي استحالات متعدده یو له هغه استحالاتو نه دا ده چې لازمیږي یو له هغه استحالاتو نه دا داسې لازمیږي هغه حدوث دی باری تعالی او دویم له هغه استحالاتو نه دا داسې لازمیږي تکوین نه کون د هر جسم مکونا و خالقا لنفسه او کون د هر جسم هغه خالق لنفسه دا هم باطله وجه د ملازمې دا څه لازمه ده چې دغه دوه استحالې لازمېږي؟ وې وجه د ملازمې دا ده چې دغه تکوین هغه که ته حادث ومنې په ازلیت او په قدم دې دې بندې قول ونه کې نو چې حادث یې ومنې نو اوس زه له تا نه دا پوښتنه کوم چې دغه تکوین هغه حد دغه تکوین هغه قائم ده له ذات د باری تعالی سره او که دا قائم له غير سره دا له ذات باري تعالی سره نه ده. د ياي چې وجه دې ملازمې دا ده چې دغه تکوين ته قديم و نه منې خو حادث به يې منې. نو اوس چې دغه تکوين دې حادث و مانه زه له تا دا پوښتنه کوم چې دا قايم له ذات دې باري سره ده که دا قايم بالغير ده؟ که ته یایې چې دا قائم ده له ذات د باری تعالی سره نو بیا خو دا قائم سه حادث قائم سه له ذات د باری تعالی سره الله تعالی محل د حوادث سه او محل د حادث لا يكون الا حادثنا نو بیا خو لازم سه حدوث د باری تعالی تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا او دویمه دا ده څکه ته یایې چې نه دغه تکوین هغه قایم ده له غیر سره نو معنی دا ده چې تکوین د دې جسم هغه قایم ده له دې جسم سره او د دې بل جسم قایم ده له دې بل جسم سره د غیریت مطلب به دا وي چې د الله سره به نه وي قایم تکوین د هر جسم به له دغه جسم سره قایم وي کما قال به ابوالهذیل لکه دا د ابوالهذیل رایه ده نو بیا خو چې تکوین له چا سره کا تکوین له چا سره قائم وي هغه ته به مکون ویل کیږي چې خلق له چا سره قائم وي هغه ته به خالق ویل کیږي نو بیا خو له دې نه ثابته سوله چې هر نفس هغه خالق لپاره د خپل نفس وګرځید او دا خو محاله ده ولې وجه دې استحالې څه ده وي وجه دي استحالې دا ده چې يو خو لازم څه علتيت د شي لپاره د خپل نفس او دويم لازم څه اجتماع د امرينو متنافيينو اجتماع د امرينو متنافيينو دا هم باطله کون د شي علت لپاره د خپل نفس دا هم باطله کون د شي علت لپاره د خپل نفس ولې باطل ده وي دې وجه نه چې دی علت ګرځوې نو علت مقدم وي او چې معلول يې ګرځوې عل معلول هغه مؤخر وي نو لازم سو کوند شی واحده مقدمه او مؤخره او دا محاله ده او دویم اجتماع د متنافیینو راغلله ځکه چې تا دی علت وګرځاوه د خپل نفس د پاره نو چې دی د علت وګرځاوه معنی دا ده چې په علت سره پیدا سوی ده نه وو او چې علت دی وګرځاوه نو معنی دا ده چې دی موجود ده ځکه چې یو شی په خپله وجود نه لري د بل شی د پاره علت نسی جوړېدلی نو مسله واضحه سوله چې له دې نه ثابته سوله کون شیء واحد موجودا و معدوما او کون د شی واحد موجود او معدوم دا نه ده مګر اجتماع د امرینو متنافیینو ده که اندیشه واحد موجود او معدوم دا اجتماع د امرینو متنافعینو ده نو دیو جنا که اندیشه آغا مکوین او خالق لپاره د خپل نفس دا هم نسی کېدلی نسولی پوی په دسی ویای چې دغه تکوین دا به ازلی او قدیم منه ولی که دا ازلی او قدیم ونه منه حادث ومنه نو بیا لازمیږي دوی استحاله طالبات المقدم مثل وجه د بطلانو تالی خو ظاهره ده چې دغه لزوم د استحالاتو ده دا دا دواړه محال دي وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې کچیرته مګه تکوین حادث ومنو بیا به دغه دوه استحاله راځي وی ځکه چې تکوین حادث ومنې نو اوس په دې تکوین کې پښتنه کوم چې دغه تکوین قائم ده لزاد دی باری تعالی سره کله غیر سره که ته یایې چې دا قائم ده له ذات دې باری تعالی سره نو چې حادث دې ومانه قائم دې که له ذات دې باری تعالی سره الله محل دې حوادث سه محل دې حادث لا يكون الا حادثنا او بل طرف ته هغه قدم دې باری او ازلیت دې باری دا ثابت ده په براهین قطعیو سره او که ته یایې چې نه دا حادث دا قائم ده له غیر سره د ذات د باری سره نه ده قائم نو معنی به دا وي چې تکوین او خلق ایجاد د هر جسم هغه به له دې جسم سره قائم وي نو بیا خو له دینه را ثابته شوله اغا کون کل جسم خالقا لنفسه ولی ځکه چې د چا سره مبدا خلق قائم وي په هغه باندې حمل د مشتقي جایز وي کنه نو چې خلق د دغه جسم سره قائم سه نو دته به خالق ویل کیږي دته به مکون ویل کیږي دته به موجد ویل کیږي نو لهذا هر جسم خالق لپاره د خپل نفس کنه او کون دی هر جسم مکون لنفسه ده هم محاله ده وجد محال والی وجد محال والی دا ده چې لازمیږي یا علتیت د شی لپاره د خپل نفس او یا لازمیږي کون د اجتماع د امرینو متنافیینو کون د شی واحد موجود او معدوم نو کون د شی علت لپاره د خپل نفس دا هم محاله او کون د شی واحد موجود او معدوم دا هم محاله نو مستلزم محال لري نه مګر محاله نو حدوث د دغه تکوین دا هم محاله نو ثابت سولا چې ان تکوینه قديم و ازلي كما قال به الماتن دعوه د ماتن رحمت الله عليه ثابت سوا د یای چې صاحبہ دویمه خبره اختلاف المقام ده د یای چې دغه دلایل الته سیدی کچیرته دا بنا کومګه په قول دی ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه انک په دې کې واخلو قول هغه د ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه نو هغه یې چې نا صاحب اصل کې دغه صفت د تکوین دا لقبلې د اضافیاتو نه ده او دا لقبلې د اعتبارات عقلیه نه ده لکه مثلا کېدل د باری تعالی قبل کل شی نه اوس دغه قبلیت چې د هر شي نه مخته دا د الله تعالی اضافي صفت ده د دې په دغه د دې په تعقل او په تحقق کې نسبت ال الغیر معتبر ده نو دا رنګ تکوین دا عبارت د لخلقیت دی باری تعالی نه لپاره دی یو شی چې هغه پیدا کول دي د دې لپاره دی یو شی نو دا له اضافیات محضونه ده له اعتباریا له اعتبارات عقلیه نه ده نو دا صفت حقيقي دی باری تعالی نه ده د غڅلورو دلایلو ته چې احتیاج راغلی ده دا هغه وخت چې کله دا مګه صفت حقیقي وګرځو لکه دا قول دی ابو منصور ماتوریدی ده ا که چیرته قول دی ابو الحسن اشعری واخلو چې هغه یایي چې دا لقبلې دي صفات حقیقیه ونه نه ده بلکې دا لقبلې دي اضافه اضافیات او له هغه اعتبارات عقلیه ونه ده لکه مثلا الواجب قبل كل شيء الواجب مع كل شيء الواجب بعد كل شيء نو دا لقبلې دي اضافيات محضونه ده نو دا رنګ دغه صفت هم هغه اضافي محضه ده حقيقي صفت تراجي ده چې هغه عبارت ده له قدرت دی باری تعالی نه دلیل په دې باندې د یای چې اصل خبره ده ده چې دغه قدرت دی باری تعالی چه کله موجود سو او بیا یې اراده وجود دی یو شی ته وکړه دغه عبارت ده له دغه صفت نه په دی سره دی تخلیق دی یو شی راولی دغه اضافی صفت بیا موجودیږی نو په دی باندی څه دلیل موږ سره نسته چه دا دی هغه له دی نه علاوه یو بل صفت راغلی وی دا دې له دې نه علاوه یو بل صفت راغلی وي نو چې کله دلیل په دې باندې موجود نسه چې خلق او ایجاد او تکوین دا مستقل یو صفت راغلی ده لہذا بیا دغه ادله او ته حاجت او ضرورت هم رانه غي خو لیکن ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه چې نه اصل خبره ده ده قدرت دی باری تعالی یو صفت ده او دا رنګه اراده د باری تعالی بل صفت ده خلق او تکوین دا د الله رب العزت د پاره مستقل بل صفت ده دلیل په دې باندې موجود ده اغه دلیل دا راغلی ده چې کله موږ وکتل په ممکناتو کې الله تعالی قدرت امر کړی وی بنده ته او د دې لپاره الله تعالی اختیار او اراده مور کړی وي خو ليکن چې کله دی یو فعل معرض دی وجود ته راولي نو بیا چې دی یو شی موجودوي نو هغه په اعتبار دی علی سره وی کنه نو الله تعالی خو علی ته محتاج نه ده نو چې کله د دې لپاره قدرت هم راغلی ده او د ده دپاره هغه اراده هم راغلې ده نو معلومه ده داسې آلاتو ته خو د ده احتیاج نه ده راغلی نو د ده یو بل صفت به وي د هغه صفت د وجې نه به د یو شي معرض د وجود ته راولي او یا به په یو شي باندې عدم راولي او هغه صفت د باری تعالی نه ده مګر تکوین ده او یا اسانه تعبیر وکي یو بل دلیل وایي چې د دغه قدرت او ارادې نه علاوه د الله رب العزت یو بل صفت هم سته هغه دا ده هغه صفت تکوین او صفت خلق ده هغه دا ده چې په قدرت سره الله تعالی هغه یو شی موجودوي او دا رنګ په اراده سره د دغه مقدورینو امتیاز راولي خو لیکن یو بل صفت پکار ده چې دیغه دی وجنه اغا تعلق په مابین د فاعل او دغه مفعول کې راسي نو هغه تعلق چې راځي هغه به په یو بل مستقل صفت باندې راځي چې هغه صفت د تکوین ده چې د تکوین دی وجنه فاعل د غشي صادر ک نو د دغه صفت دی وجنه د دغه واجب هغه د دغه مفعول سره ربط او تعلق راغی نو چې د فاعل سره هم تعلق سو او دا رنګ هغه د مفعول سره هم تعلق راغی د قدرت دی وجنه الله تعالی یو شی معرض دی وجود تراولی خو په دې قدرت کې تعلق له مفعول سره نه او دا رنګ اراده سره د دې مقدورینو تخصیص راځي د دې تعلق او ربط له مفعول سره نه وي نو یو بل صفت هم پکار ده چې په یغه سره هغه د دغه مفعول سره ربط هم راغلی وي او هغه صفت نه ده مګر صفت د خلق ده چې د خلق دی وجنا د باری او د واجب او د فاعل ربط او تعلق له دې مفعول سره ثابتېږي نو دام قرینه او دلیل د دې دا چې د باری د پاره لکه څنګه چې قدرت یو مستقل صفت ده اراده یو مستقل صفت ده نو دا رنګه تکوین دا هم د باری د پاره یو مستقل صفت ده نو چې کله مستقل صفت ده نو صفت د باری لا محاله ازلی وي نو دیو جناب یا دغه څلور واړه دلایل په ځای باندې راغله صحیح او تام دلایل سول په اختلاف المقام پوه شوي دريمه خبره موږ او تاسو ويل چې هغه ذکر کوي تمهید ال المتن او دفع د سوال کوي سوال دا راځي چې دغه تکوین په دې سره الله رب العزت هغه مکونات پیدا کړی دي نو چې کله مکونات په دې سره پیدا دي یا په خلق سره مخلوقات پیدا شوی دي نو اوزله تانه پښتنه کوم چې دا صفت ازلی منی که حادثه کته یې چې حادث ده خو بیا خو الله محل د حوادث سره تعالی الله عن ذلک علوا کبیره کته ازلی منه نو بیا به دغه مکونات هغه په ازل کې ور سره پیدا شوی وي نو بیا خو لازم سه قیدم د حوادثو حوادث ټول قدیم وګرځیدل حالان کې قیدم د حوادثو دا هم محاله سائل راغی سوال وکړ چې ته یې چې تکوین دی الله دی پاره صفت ده نو دغه تکوین کې زه پښتنه کوم چې دا حادث ده که قدیم یو هم نه صحیح کیږي ولیکه دا قدیم ګرځي حادث ګرځي نو بیا خدا قائم د لذات دی باری سره الله محل حوادث سره تعال الله عن ذلك علوا كبيرا او کته یې چې نه دا قدیم ده نو بیا خو لازم څه قدم دی مکوناتو په پیدلې نو دی راغی لدینه جواب وک حاصل دی جواب دارا چې تکوین دی الله صفت ده تکوین ا دی الله صفت ده په دې سره د ایجاد او خلق دی عالم او دی هر جز دی اجزا او دی عالم کړی ده خو په وخت دی وجود دغه مکوناتو کې په وخت دی وی په خبره دی پوه نسوم وی صفت دی باری تعالی ازلی ده خو دغه شیان په ازل کی ندی پیدا کړی ورسره بلکه دغه شیان په لایزال کی پیدا کړی دی په وروسته زمانه کی پیدا کړی دی په پیدلای صفت دی باری تعالی ازلي ده او دغه شیان یې روسته ورسره پیدا کړي دي په زمانه د موجودوالي د دغه شیانو کې کته یې چې بیا خو چې هغه شیان یې روسته ورسره پیدا کړل نو چې تعلق له دغه حادث سره راغی نو بیا به دیم حادث یې مګې نه حادثيږي ځکه چې تکوین دا قدیم ده او تعلق له دې مکوناتو سره په زمانه د موجودوالي دي کې هغه حادث ده نو حدود د حدوث د مکوناتو د حدوث د مخلوقاتو د حدوث د تعلقاتو د وجنه حدوث د دې صفت نه لازمیږي کما مره مرارن مخکې دا خبره په باب د قدرت او د علم کې تیر سوی و چې د دې تعلق د څه سره راغلی د مقدوراتو سره د دې تعلق د څه سره راغلی د معلوماتو سره معلومات کل کې کل حادث مقدورات حادث نو د دې د تعلق د وجنه تعلق حادث نو د امر خارجي د وجنه چې معلومات او مقدورات دي او د تعلق د حدوث د وجنه حدوث د دې صفته نه لازمي ده نو دا رنګه هغه د تکوینم نه لازمیږي نو یو استحالم لازمه نه سوله لهذا اشکال او اعتراض نسواري ده نن سبق لږ مشکل وو تاسو په حقیقت پوه شوي څو خبرې وشوي یوې تتمه د ما قبل وکړه څلرم دلیل راوړ لپاره د ازلیت تکوین دویمه خبره اختلاف المقام چې اصل دغه تکوین صفت حقیقی ده او که صفت اضافي ده نو په دې کې د ابوالحسن اشعري رحمة الله عليه رايه دا وه چې دا اضافي ده او د ابومنصور ماتريدي رحمة الله عليه رايه دا وه چې نه دا حقيقي صفت ده په دې خبره هم څه ناڅه پوه شوي درېیمه خبره تمهید ال المتن وو چې ماتن رحمت الله علیه چې دا ویل دي چې وهو تکوینه للعالم ولكل جزء من اجزائه لوقت وجوده لام په معنا دی فی د فی وقت وجوده غرض په دې سره د فد سوال ده سوال څنګه راغی چه تکوین به یا حادث منې یا ازلی که حادث یې منې دا هم باطله او که ازلی یې منې دا هم باطله نو دی راغی جواب یې وکړ چې دا زه ازلی منم او استحاله نه لازمیږي ځکه دغه مکونات ورسره پیدا کړي دي په وخت د موجودېدلو د دې کې چې هغه زمانه د لایزال ده وروسته زمانه کې پیدا کړي دي که ته یې چې بیا خو حدوث د تکوین راغی زه هم نه راځي ځکه چې مکونات حادث وله غایت ما فی الباب تعلق دې د تکوین ورسره حادث خو لیکن د حدوث د دې امرینو نه حدوث د صفت د باری تعالی نه لازمیږي کما فی علمه وقدرته تعالی الرابع څلرم دلیل دا ده انه لو حدث کچرته دغه صفت د تکوین حادث ویل حدث ما فی ذاته نو یا به دغه حدوث په ذات د باری تعالی کې وي انې قائم به وي له ذات د ده سره، فيصير محلا للحوادث، نو بيا خو الله محل د حوادثو وګرځېده، تعالی الله عن ذلک علوا کبيرا، او يا به بغير د الله تعالی نه وي. لکه دا رأی د ابوالهذيل ده، چې هغه ويلي دي، چې تکوين د هر جسم قائم وي له دې جسم سره، فيکون کل جسم، نو بيا به هر جسم خالق او مکون وي لنفسه، ولا خفا فی استحالته او خفا نستا په استحاله دي دکې دا ولې محال ده ځکه یا لازمی کی علتیت شی لپاره د خپل نفس او یا لازمی کی اجتماع د امرینو متنافیینو ومبنى هذه الادله مدار د دې دلایل هغه په دې خبره باندې دا چې تکوین صفت حقيقي وي لکه علم او قدرت او المحققون من المتکلمین محققین علما چې هغه تابعدار د ابوالحسن اشعري رحمت الله علیه دی هغه په دې بندي دی چې دا له قبیلې د اضافیاتو او د اعتبارات عقلیه نه دا لکه کېدل د صانع تعالی وتقدس چې عالي او پاک ذات د قبل کل شیء نه ومعه وبعد کل شیء نه ومذکور بألسنتنا ومعبودنا وممیتنا ومحیینا ونحو ذلک یا د دې امثال والحاصل خلاصه دا راغلې ده چې په ازل کې مبدأ د تخلیق او د ترزیق او د اماتة او د احیاء وغیر ذلک موجوده ده ولا دلیل علی کونه څه دلیل نه ده موجود په کیدلو د دې تکوین باندې چې دا یو بل صفت ده سوا له قدرت او ارادې نه ځکه قدرت اګر که نسبت یې وجود د مکون او عدم ته برابر ده خو لیکن چې کله اراده ورسره راغله لا تخصیص د یو د جانبین راغی بالوجود والعدم. ولما استدل القائلون هر کله چې استدلال کړی وو هغه کسانو چې هغه قائل وو په حدوث د تکوین باندې بانه لا يتصور چې تصورم د تکوین ناراضي بدون د مکون نه لکه زر بدون د مضروب نه فلو کان قدیما کچیرته قدیم ومنه لازم قدم المکونات لازم بسې قدم د مکونات او هو محالنا دا خو محال ده اشاره الى الجواب ماتن جواب ته اشاره وکړه په دې قول سره وهو دغه تکوین ان تکوین د ده لپاره د عالم ولکل جزء نه او لپاره د هر جز له اجزاو د عالم نه لا فی الازل اغا په ازل کې نه ده بل وخت وجوده بل فی وخت وجوده په وخت موجودوالی د دې کې د علام په معنی دی فی ده ناکید لیکلی دی علا حسب علمه و ارادته په وفق دی علم او دی اراده دی الله تعالی نو تکوین باقی دا ازلا و ابدا مکون حادث دا په حدوث دی تعلق سره کما فی علم کما فی العلم والقدرت لکه دا خبره په علم او قدرت کې تیر سه و و غیره ما لدینا علاوه د اغا صفات قدیمه و ناچنه لازمه ده لقدم د دینا قدم د متعلقاتو لکون تعلقاتها حادثه نه له دې وجې نه چې تعلق په دې کې حادث و نو د حدوث د دې امرینو نه حدوث د امر ثالث نه لازمېده وهذا تحقیق ما يقال